بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد طيب والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثال العليا والطاء والدال وتا او طا دال تا او طا دال تا منه د دې طرف لسان نه ادا کیږي طرف لسان په عربی کې د جبه سر ته وایي او هغه طرف ته ویل کیږي کوم چې مو وایي چې طرف ته اړه خیره والصفير مست دا اوس دې ځای نه الثنايا پورې مخرج د څه شو د تا دال او طا اوس ورپسې والصفير نه مخرج د څه ذکر کړي د ذاسي صاد والصفير او حروف صفير چې دي مستقیم دی قرار نیولې ده یعنی دا ادا کیږي منه د دې طرف لسان نه منه د دې طرف لسان نه یعنی د جبه د سر نه ومن فوق الثنايا السفلى او د ثنايا السفلى او د طرفنا فوقنا مراد څه شی دی طرف دی د ثنا سفلاو د طرف نه ادا کیږي یعنی دا غي د سرونو نه اے د جبې څخه چې ثنا سفلاو څخه سره ولګي دینه څه ادا کیږي صاد ز او سین او د شونډې د خېټې نه من بطن الشفا د لاندې شونډې د خېټې نه ادا کیږي فلفا دا فا دې ځکه زائد ادا یعنی الفا فا ادا کیږي خو څنګه ادا کیږي د شونډې د خېټې نه ځان ادا شي نه مع اطراف الثنايا المشرفه سرد سکو د ثنايا او المشرفه او چتونه المشرقه العليا سره د سکو د ثنايا عليا په معنا باندې پوه شوي که نه یعنی د ثنايا عليا سکو چې د لاندې شوم د خېټې سره ولګي نو دې نه څه ادا کېږي فا څه ادا کېږي مصعدا الى جهه الحنك دا جبه پکې تالو طرف ته زور کوي ورخیږي یعنی د غاغونو جړ کې چې کوم تالو دی ګره جبه هغه سره به کې دوه تا دال طا جبه تالو سره پکې لري یعنی تالو نه مقصد دغه دی د د غاښونو دا ورای چې کوم دي کنه ته وګوره ته په دې طرف ته څه کوي نو یو چتیږي خاجي امام جعبری ذکر کړی او اکثر هغه وایي او اکثر مصنفین ای وایي چې دا تا دالتا ادا کیږي د ثنا اولیاء او د جړونا دا قول د امام سیبوی او ابن حاجب ذکر کړی وایی نه نه دا د ثناء علیا او د جړ نه نه ادا کیږي کله کله د منځ نه مو ادا کیږي تا دال طا کله وجه بس سره هم لګي من سره هم لګي بس لګي نو هغه راوړه مثلا چې تر دې ته بل شي زکه وای کته وې چې بالکل د جړو نه لګي نو بیا خو د جړو سره څه شي ده چې جړو سره جبه لګي نه غي سره قسم لګي د جبه جړو هم لګي د اورای اورو سره هم جبه لګي بیا په کار د دې په مخرج کې تا اورای هم ذکر کړی وي څه دې ذکر کړی وي پوه شوي که نه وطاوت دال وتامن هو من عليا الثنايا لګي خو د ژبې د ژبې سوکه د تناولیا او جړې سره کنه دلته دا نه دی ویلي نو دا به مونږ ته څنګه پته لګي د دې کلام نه چې د دې جړې مراد دی په خبر باندې پوهیږي کنه پوهیږي یو جواب دا دی چې په ثنا علیا غاخونو کې دوه مخرجونه دي څو مخرجونه دي دوه مخرجونه دي یو د سره علیا او سوکی سره تعلق ساتي چې تا غال ما ونشي نو هغه ځای کې ویلي دي فتا دال پاکي وای د جبي سو کله سره علیا او سو کې سره لګي او تا دال پاکي وای وای د جبي سو کې سره علیا او سره لګي نو معلومه شو چې په هغه ځای کې سو کې سره لګي نو دې ځای کې ویغ سره لګي وای نشو لکه دې ځای کې اوس یو مالټه پرته ده او یو سیو پروت دی الله دې توفیق درکړي تاسو له چروړې موږ به وګورو ها او دو طالبان دي یو طالب ته ځواب الکه دواړو ته دا وخورئ یو ته ته دا مالټه وخوره نو فتعین الکوتک للبتک دې بل د بار خپل څه شي متعین شو سیو څنګه دی غوږونو د خوراک دغه ده خو مالټه دی لیکل که څه دی لیکل ها شوګرا کټا خراب دی خو شرط دی دویم جواب دا دی مصنف صاحب چې کله یو اندام مطلقاً ذکر کړي نو مراد به دا غینه د اندام جړی مصنف صاحب چې اندام مطلقاً مطلب دا ده چې دا ورسره ونه وي چې د دې د کوم دې اندام نه دا حرف ادا کېږي خو دا ورسره ونه وي چې کوم ځای نه ادا کېږي مطلقاً یې چې ذکر کړي نو مراد به ترې سي مراد به د دې نه سي جړبت مرادی د اندام ها په خبره باندې پويږي کنه پويږي نه باندې بیا وایي چې مال پاونه دی یاد ها خو نن به راله ورته په وخت وخت نه به ماله خبر راکې بس اس نور څه نه شو ویلی اے مصنف صاحب څه ویلی د دوات په مخرج کې وضاد من حافته ادولی الادراسه دای په کې ویلی چې ادراس سره کوم ځای سره لګي حافه مطلقاً یې ذکر کړی، مراد ترې څه دي؟ جړې د ادراسو. نو دلته یې مطلقاً ذکر کړی، مراد ترې څه دي؟ جړې د ثنای علیاو. جواب وشو؟ بلې خبرې له غوږ شئ، دلته پکې ما سره یو شرح ده د قاری محمد شریف رحمت الله تعالی علیه څوک د پاکستان قاری تیر شوی څوک د پاکستان قاری تیر شوی دی وای اگر چې د شرح نه ذکر کړي دی یو خبره ذکر کړي اے خدا خبر رستو کو بیا بیا ختم شو بزلو باندې عبارت د سیبوي داسې دی ما بین طرف اللسان و اصول و اصول الثنايا دا حروف ادا کیږي د طرف لسان نه او د ثنايا علیا او د جړې نه ابو عمر صاحب ذکر کړی ابو عمر دانی صاحب واصول الثنايا ليس محتم بل قد يكون ذلك من اصول الثنايا وقد يكون مما وقد يكون مما بعد وصولها قليلا اے او دا څه لازمي نه چې جړو د دې غاغونو جړو سره د سو لګي دا خبره غور ابن حاجب صاحب هم کړي او ابو عمرو دانی صاحب هم کړي نو لګه وزندار ده چې صرف دا نه چې بيخي جړو سره کله دې قوم چې خیر دی خو دا هغه چاته پکار دي چې هغه څه شي د تکلفات نه کوي په تلاوت کې